قران لرا محمد رسول الله قول ورته فاتو راوړي بي صورت یو سر صورت مم بي صورت مثلی یو صورت په شان د قران ودعو راو بل دی مونږ نشو خو زمولیان ډېر خولي عربي ور دي الله ودو من استطاع دمرا او بلای هغه چې تاسو طاقت کیږي من دون الله یا علاوه د الله نه ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی بل کذبوا بلکې دی انکار کوي بما دا سنا لم یحیتو چې نه راګر کړي به علمي علم داغي ولما یاتیم او لا تر اوسه نه دی راغلی دی ته تاویله انجام د دې انکار کذالک الدغرنګ کذب الذين انکار کړي وا خلق من قبل چې مخیونو فانظروا غرا کیف کان عاقبت الظالمین سرنګ شو انجام د ظالمانو ومنهم من يؤمن بعض دنیا هغه دی من یؤمن چې ایمان لري به په دې قران باندې ومنهم بعض د دیونه من هغه دی لا یؤمن به چې ایمان نه راوړي په دې باندې وربک اعلم رب ستا په دې بالمفسدين په فساد کوونکو باندې وان کذبوک کدی دروژن کی تعالی را فقل لی ورته زما د پاره عملی بدله د عمل زما د ولکم ساز پر عملکم بدله د عمل ساز ده ولو غانو لا یعقو لا یبصرون ولو غانو لا یبصرون اگر چی دیونی نی ان الله لا یظلم الناس شیئا الله ظلم نه کوي په خلکو باندې ذره بره لیکن زیات د خلکو نه په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوي و یوم په هغه وخت کې یحشرهم چې راجمه بکی الله دی لره کأن لم یلبثو گویا کی وخت نه تیر کړی دیو الا ساعتا من النهار لیکن یو غنټه یا اور د ورځې نه ساعتا یو ساعت د ورځې نه یتعارفون پی جنب یو بل را بینهم په خپل منځ کې قد خسر الذین کذبوا یقینا تاوانیان دی خلک چې دروغجن کړه بلقاء الله ملاقات د الله وما كانوا مهتدين نو دیو سملار مندون کی و اما نرینک که وخیو تا ته مونږ بعض الذي بعض هغه عذاب نعیدهم چې دوی سره مونږ لوز کوو ته به ویني ستا په جون کې به عذاب راولم او که ستا په جون کې رانولم او نتوفینک یا به مړ کو تعالی را فالینا مرجعهم نو ما ته په زیری دیو دا نو قیامت کې بوله سزا ورکوم ته به ویني کنه ثم الله شهید بالله خبردار دی علامه فعلون باز جدیو گئی ولکل امه الرسول دهر امت د پاره پیغمبر دی پیدا جا رسولم کله چې راشي رسول دا او قضیه بینهم په سلب وکړي چې په منځ کې بل قسط په انصاف دا د قیامت سره تعلق ساتي قیامت کې به هر نبی چې راشي خبره به صفا شي نو بس پیله سلب وشي که نه خلک خو به انکار کوي که نه یاداره دنیا کې دی ولي کل امتن دار امت د پاره رسول نه استاذي وي فاذا جاء رسولهم کله چې راشي استاد دی قضیه او دی اون منی پیغمبرونه منی نو قضیه بینهم بالقسط فیصله وکړي چې په منځ کې به انصاف فیصله به شي بینهم دی په منځ کې به انصاف وهم لا یظلمون په ظلم په دې به ظلمونه کړی شي ويقولون ويد متى هذا الوعد کله بيدا نیټه ته چې دا عذاب عذاب راځي دا کله دی ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی قل ورته لا املک لنفسي نفعا لنفسي ضرا ولا نفعا ويا زه اختیار نه لرم د ځان لپاره ضرا د تکلیف لري کول ولا نفعا نه د پیری الا ماشاء الله مگر هغه چې خو غشي د الله لكل امه دار امه د پاره اجل نټه د عذاب اذا جاء اجلهم کله چې راشي عذاب نټه دیو فلا یستاخرون نشرستو کې دی ساعت نه یو ساعت ولا یستقدمون نو مخ کې دی د خپل نټه نه قول ورته یا رایتم خبر راګی ما تینا تاکم عذابو کرا شي عذاب د الله بیاتن د شپې صحیح لا سشته دې زبیا چې الله عذاب راشي اثم اذا ما قامنتم بي ایا کله چې راشي دا عذاب آمنتم تاسو به بیا ایمان ناړی الان الله یوس وقد کنتم ویتاسو به دی عذاب لرا تستعجلون په تلوار غختون کی ثم قيل للذين بیا به ویل شي هغه کسانو چې ظالمانو ذوقوا وسقي عذاب الخلد عذاب د همیشوالي هل تجزون بدل شي درکې تاسو ته الا بما كنتم تکسبون مگر په سودا چې تاسو کول الا بما كنتم اگر بما كنتم په هغه عملونو سره تکسبون چې تاسو کول ويستنبئونک تپوس کوي ستانه احق نو د قیامت رښتونه دی یا د عذاب رښتونه دی شته وی عذاب راځي کسي غب لګي قول ورته ای او ربي قسم می دی بالله انه لحق د قیامت رښتونه دی یا عذاب رښتونه دی و ما انتم بمعجزین او نه تاسو بچ کیدون کی د الله نه خلاصیدون کی د الله نه یو ما انتم بمعجزین نه تاسو کمزوري کوونکی الله لرا الله نن نشي تخته دې چرته